تر 37 نمبر آیات پورې دې کې بیان د قتال د اهلي کتابو دی سره د دیار له سایللونه سره د دیار له سایللونه دیار له سیلتونه بیان قاتل الذين لا يؤمنون بالله قتال کوي دا کسانو سره چې مان نه لري په الله باندې او نه پر ورستنه باندې او حرام نه غني هغه څه چې حرام کړی دی الله او رسول د الله ولا يدينون او نه تابع کی د دیني حق معلومه ده چې په قتال سره دبدبه د غوي ختمول دي من الذين دا کسانو نه چور کشه دی ورته کتاب حتا یوتل جزیه تر دې چې ورکې دیو جزیه د خپل لاس نه وی دیو ذلیلا دبدبه دا وی ختمول دی نو ک جزیه مسلمان لور کوي جزیه د مسلمان لور کوي نو بس اس پینشت ده صرف د دې لپاره جزیه باور کوي چې د ځان مقهور او مغلوب وګڼي وهم صاغرون وی بدیو صاغرین ځکه مسلمانانو مال او دولت په دیو کې خودو اگر چې د دیو دړنه نه دا چې د زړه نه دا او مال او دولت په کې خودو د زلالت ده اگر چې مال د عزت د ابرو د بدن د دوینا او خپل پیران اربابا من دون الله اختیار مند شرع ما سوا د الله نه اربابا من دون الله معنا وکوي څنګه معنا اختیار مند شرع سوا د الله نه اربابا اغه عدی ابن حاتم چې کله بیا مسلمان شو بیا د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د تنگ څنګه کاسو کله چې دا تلاوت نبی علیہ السلام د سورته توبه دې زه ته ورساو ارباب من دون الله نو علی ویل چې کله عادي اول راغې لوی لخر ور سره ده نبی علیہ السلام استقبال وکړو پیغمبر خدا د ځان سره کیناو علی وای چې نبی رسول الله زمونږ اکرام کو زبردست ډوړې را باندې وخړه بیا ماته عادی ودشا کله چې ودشما پارام شما خوږه خوږه خبره پای ما داسې مشفق مهربان انسان په دنیا کې نه ولې درې فرمایي وفي عنق صلیب من ذهب زما په دې سټ کې او صلیب د سرو زرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته وی دا گزار کا ما است گزار کا بیا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تلاوت د سورته برات تلاوت وکړو چې کله دې زه ترا وستو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی خپل عالمان خپل پیران اختیارمند شرع خدایانی نیولیو ما سوا د الله ما ورته د الله رسوله ان لسنا نعبدهم ما موږ خو د خپل علماو د پیرانو عبادت خو نه دی کړي موږ خو ته خدایان نه ویل نبی علیہ السلام یادی چوي به کم شي حرام غاڼه او الله به حلال کړي او تاسو به حرام غاڼه ویل آو وایو چې کم شي حلال به غاڼه او الله به حرام کړي او تاسو به حلال غاڼه ویل موږ به شک د قوا چراله ګل پر رسول په هدایت باندې او په دیني حق د لپاره چې غالب کې دی لرا علی الدین کله په ټولو دینونو باندې ولو کرہ المشرکون اگر کبد غنی مشرکین دین الله غالب یو غالب کړي نو غالب کم زیاده یا خو په اعتبار د دلیل په اعتبار د دلیل په هر زمانہ کې دین غالب دی ایسو د دې د دلایل مقابله نشي کوله ها که په اعتبار د ظاهر شي نو دین به الله غالبای په زمانہ د عیسی علیه السلام کې زکه کړه عیسی چې دنیا ته راشي علیه السلام ان یتبعه اهل کل دین د عیسی علیه السلام په ټولو دینونو والا به دغه تابع شي خریق قدر ته کنه اخلیم وای خوراک زکه ډیر ذکر کا چې لوی مقصد پکې خوراکي نور خریما اغوندیما لا یاکلونا خامخ خری مالونا د خلکو بل باطل په باطل طریقې سره باطل هغه ته ویل شي چې په شریعت کې هغه تلار نه وي ويسدون عن سبيل الله بندي خلق دلاره د الله نه دې ته ویل شي ا خزانه او اذا ادیت زکات مالکا کله چې د خپل مال زکات دی ورکړو فقط اذهب تان کشره تا خپل شر د مال نه لری کړ حاکم کې دا روایت دی یو روایت کې راځي چې د کم شي زکات ادا شینو فلیس بکنز هغه تب کنز نه ویل کی هغه کنز باندې چې الله دغه بدی بیان کړي او که په دې امت کې هم دا خصلتونه څنګه سزا چې الله غوي لور کولا دل من الله غور کوي لکه امام بخاری وای نزلت فینا وفیهم دایات زمون په بارا کې نازل شوه ده د غوی په بارا کې نازل شوه ده نه پدې کې مشابهت د نسوارا و ده لایت محفوظ کی دریو خلق ته دنیا والا محتاج دي فإن الناس علة على العلماء وعلى العباد وعلى ارباب الاموال خلق محتاج درو خلقو ته دي علما او ته پیرانو ته او مالدارانو ته نو کدا سيو ټوله دنیا به سي کله چې دا غلط شو نو ټوله دنیا به غلطه وي وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها یوم یحما علیها ایل کنوز چې ګرموله بشي دا خزانه علیها جار مجرور دا جار مجرور علیها جار علا جار های مجرور دا چې ملاو شي نو د یحما د پاره به دا مفعول مالم یسمى فاعله بشي څه بشي ادا سے خبره مولانا حسین علی رحم الله وسم په نه شوي په شوي په معنا فیناره جهنم پور د جهنم کې دا اوس واګنک دی بیا سر ګرای په بل وخت کې امیانو ته چې کړه بیا ترجمه کوي امیانو ته ترجمه چې کړه کوي بیا سر ګرای چې علیها وسڅ چالو کما ګرمول بشي په د باندې په اور د جهنم کې نو د سیمانه بکې نو سره به جوړیږي نه نبی ابا سر غره مترکه با یوم یحما علیها څنګه معنا وکوي بارس چې ګرمول بشي د غسر سپین پر اور د جهنم کې ما وی علیها جار مجرور دا نائب فاعل د چا د پاره ده ګرمول بشي څوک به ګرمول شي سر سپین دا نائب فاعل شکنه سر سپین به ګرمول شي په کم ځای کې بدر مولای شي په فینار جهنم پور د جهنم کې نو پس دا غله بشي په دې باندې چې ګرم شي نو څه چل به پکې نو دا غله بشي په دې باندې جهب جباهم اغه تندې د دیو و جنوبهم اوړه خونه د دیو و ظهورهم او شاګانې د دیو نو ویل کېږي با هاذا ما کنستم دا غو چې تاسو جمع کول د خپل ځانونو لپاره پس وسکه سزا دا چې وای تاسو جمع کول حدیث کې مراغل لې چاته چې الله مال ورک دا زکات نه ورکي مسل له یوم القیامه شجاع اقرا خلک د تخم بیل کې او د تخم دی د زکات پروانه ساتي الله یو مسله واوره یو مسله چې براله په میانس کې نو وس دا ترشلې کې دې ترشلو کې خلق غنم ورکې دې ترشلو کې خلق غنم ورکې ول خدا شي ناروا ده قفیز قفیز الطحان چې ورته ویل شي زما مهربان دا خود دغه تریشل والا د خپل عمل نه فائدہ ده په دقه خپل تریشل دا غنم وکړو بیا اتزان لواغست اول خدا عمل ناروا ده عمل یې موکا غنم ورکړه د الله د نافرمانه خبره وکړه البت یو کار کولای شي پروس کال غنم دی ا غنم دی پکې ورکی اوړه دی پکې ورکی غنم دی پکې نور غنم دی پکې ورکی زما مهربان روپې دی پکې ورکی خود دقه دا وس دې ترې شل کم غنم ترې شل کړه او دا کنه تا ورکه دا الله په خواګه دین کې د دې څه اجازه ترشته دی په خواږه دین کې یو خدا غلطي وکړه بل غلطي واورا بل غلطي واورا ددا غنم د بیا څن ور کوي زکات نشته ده زکات خدا نور نه ور کوي اپ مزدوري کله وې د خدای بني ادم راشه درته جوړا شو راشه درته جوړا شو بر سلورم اسمان کې روان دی مونږ کوز رواني ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا سپوږمۍ ته خطل نن آسان دي خلک لاړو لیکن دا الله په خواږه دین باندې مسلمان روانه دل ډیر مشکل دي ډیر مشکل ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا یقینا شمیر د میاشتو ادا ترشل والا هم دا سینوای چې ولې زه د الله نه فرمانی کوم اقا ترشل والا وای وای مال د قرا کوي ان عدت الشهور عند الله یقینا شمیر د میاشتو پنځ د الله دولس میاشتې دي مستوفا والعدد المستوفا دا شمیر دے بالکل صحیح او دا حساب دے صحیح او شمیر دے پورا ذالک الدین القیم ذالک الدین المستقیم دا دین دے برابر مدارک وئی دا دین دے برابر دین دے ابراہیم او دے اسماعیل دے د سپوږمۍ په اعتبار د کال ټوله ورځې درې سوا پنځه پنځوس وي او د نمر په اعتبار د ټول کال ورځې درې سوا پنځه شپېته دي او څلورمه حصہ د ورځې نو پشمیر د کال قمری تقریبا لس ورځې زیاتیږي نو په درې وکالو کې یو میاش زیاتی نو دیو بدرې کال رستو ویل چې نه سکال کال د صدر اورا د دوله سمیاشتو نه ده رسو ده د دیار له سکال د دیار له سمیاشتو ده سکال دوله سونه ده رسو ده دیار له سمیاشتو ده آزاد الله د قانون د الله د خود له شوی قانون نه بدا خلاف وا ټیک دا دیار لسکاله د کړه خو تا خو د الله رب العزت هغه شمیرونه خو د خاور سره خاور کړه رمضان به کم ځای تزي او پته نه لګي چې څه څه چل بکی انما النسیء زیادت فی الكفر یقینا رستواله د عزت د یوې میاشتې بلې میاشتې ته د زیاتواله د په کفر کې د جاهلیت په دور کې کله چې با خلق د مینانه واپس شو مینا نه واپس لل نو نعیم ابن ثعلبہ دا د موسم حج امیر باو مشر باو نو د خلکو بدته چې او د بدا ویلا د یو داوا وا چې زکه مو ویما نو سو کاغه نشي واپس کوله نو خلکو بدته وی شکر بدی روانه ده انسئنا شهرن ټوپۍ به خو دی وا سوای ورته ویل چې موږ د پاره محرم سکاله لګه روستو کا سیوا څنګه درته روستو کما و محرم راته سفر تکا مطلب دا چې د محرم نه با سپره جوړ کړه او د سپره نه به محرم جوړ کړه نو سپره کې به بیا جنگ حرام غاڼه او په محرم کې به جنگ څه غاڼه حالا او دا ورې څلور میاشتې پر لا پسې وي شوال ذل قعده ذل حجه محرم نو دی ویلا چرونه کدا محرم او دونه موږ صبر د جنگ نه شو کوله خامخا به جنگيګو موږ عرب خلک یو جاهل خلک یو موږ جنگ کو نو ته د شروع کا چې دا محرم لار لګ رستو کا سفر ایتا نو سفر کې به موږ وایو چې جنگ حرام دی او پدې کې به موږ لپاره حلال شغوه د قمه وکړه ځا تاپه به پوره بس انا خبره یا مثال په تور د سی مثال اوس تاسو ته یم لکه اوس پدې میاشتو کې به خلک چې هغه موسم حج کې لاړ شي او د سی او سړی اور ته ایسه با نو د جنوري نه رمضان او د دینه به جنوري جوړ کړ زاد المسیر دا سی ویلی انسینا شهرن یزمون آقا یو میاش را لګه رستو کا د محرم حرمت راتا سپری تکا نو خبره مختصر وا مہینہ کا نام بدل کر مقدم و مؤخر کر دیا د میاشتې نو می بدل کنو رستواله مخکیواله محرم کو سفر اور سفر کو محرم بنا دیا هماج تاسو یې جنوري نه څه جوړه کا رمضان او د رمضان نه جنوري دا مختصره خبره وا اسانه خبره وا خو په دې کې د الله په سونو احکامات با د خاور سره خاوري کېدل الله تعالی کې تحریم کو باقی نه رکھتے دا الله چې کم تحریم هغه به باقی نه ساتلو نو انما النسیء الله وای اوس پوه شوي کنه لګ لګ پوه شوي لکه کوسم پوه نه شوي انما النسیء زیادت فی الكفر یقینا رستواله د عزت د یومی میاشته لکه د محرمه عزت رستو کول چاته خلق زوی محرم سفر ته انما النسیء یقینا رستواله د عزت دی میاشته بلی میاشته تا چې د محرم عزت چاته رستو کې وایا سفر تا زیادتن فی الكفر زیاتواله ده په کفر کې یضل به الذین گمراه کولای شي په دی باندې کسان چې کافران دي یحلونه عاما حلال غنی دی میاشت لا یو کال او حرام غني دی لرا په بل کال کې لیواتی او عدت ما حرم الله لیواتی او لیوافق عدد الاشجر اشهر دې دا پاره چې پورا پورا کړې شمیر دا هغه چې الله حرام کړی اے چې الله څه حرام کړی دی دا غوي قدر دې څه پورا کړي شمیر پورا کړي د عزت میاشتې په کال کې سو دی سلور نو دی به سلور به پورا کو ته نور سکه سلور به پورا کوم ورور تا ته سلور په سر باندې پورا کوم نو په محرم کې می جنگ کو پچا کې بینه کا سپارا کې بینه کا الکه خو زه تعالی په کال کې یو میا شروجه نه سم کنه دماغ مې ولې خرابې نو په څه ټیم کې به ونه سم ها جنوري کې به ونه سم نور نو لیواتیو غسانی بادشاہ غسان او دا د نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا اخرنه غزا وا 620 سرشوی کې دا شوه ماجدی وای د دې غزا خصوصیت دا او سخته ګرمي وا یو خصوصیت نهایت سخته ګرمي دا لا تنفروا فی الحر سخته ګرمي وا دویم لريواله د سفر 750 کیلومتر د مدینې نه لري زیو دریم د فصلونو د میوو په خیدل سلورم مقابله د سخت دشمن ځکه منافقان خپل کارنامې ښکارا کړې ښکارا کړې او یو نه پاسه ښکارا کړې سلګي هم ښکارا کړې په دارون ندوه کې د نبی د مرګ فیصله وشوله مخکې خبره تیر شو نو د الله په حکم باندې نبی هجرت شروع کو پر بستر باندې علی پرې خو دو پسلو تورو کې محفوظ نبی علی السلام وتلو د کورا ابو بکر ور سره ده غار سور تور سیدا صدیق اکبر دنه نه نوتو سمسدا تکا تور سمسدا شپدا زر زر چې کوم ده دای سپای وکړلا سړې مړې بند کړې یو سورنګ ده نو پای کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پلا په مبارک پکې خودلا صدیق اکبر د سترګو نه اوخ کې د نبی په وجه انور باندې پریوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې وغړې ده مالک یا ابا بکرن ابا بکر ولې ته خو جاړې قال لو دغتو یا رسول الله او چې چلې شوم الله دا سي عجیب خلک فداک ابي و امي زما به دادا دې پتا قربان او چې چلې شو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دعا وکړه خپل لاړم پورې کړې دا معجزه د نبیوانو الله جوړ کو رواه الرزین رزین دا روایت راوړې ابو جهل راغې دروازې د ابو بکر ته دروازه وټه کولا اسما د ابو بکر بچي هغه راوته را دوی اینا ابو کې اسما لار دې شرطه ده دا اوس تلاش کوي چې نبی سره څوک وته دي قالت لا ادري اسما ورته ما ته خو پته نشته ده چریتله ابو جهل په غصه شو عامر بن فهیرا هغه به ګډي سره ولې د غار نږدې نږدې او په تیاره کې به په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې او په صدیق اکبر به په اسکل کافران په طلب د نبی صلی الله علیه وسلم کې غاره غار ته ورسېدل د قائف په خونه چې یره په دې طرف خلک ترې دي او وخت کې قائف ومن به اغستو او دا سه ماهرو چې دنیا تاریخ د دنیا ورته حیران دي قائف مخ کې ده وې په دې طرف تللی تللی غار ته ورسول بخاری کې دی چې کله ابوبکر وای ما سر پر تکړو نو قدمونه مې د دې ولیدل په دې غار کې غار کې چې مې سر د سکه ګورم چې قدمونه ښکاری درې ورځې نه وروسته نبی عليه السلام هغه چې غار تر رسیدلی دلته غار کې دی راځي کله کله زه سوچ کوم تورو کې الله وېستو بیا یو کس ته و خود چې لاړو هغه مرګرو ته وی چې لاړو هغه پر پنشو په مرګري باندې واه ته ولې دروغ وې د سینوای چې راځه مخ کې لګلاړ شو غار کې دیو قائف ته قاریدل تمګه وکړولو څنګه لکه دی غار کې وای غار کې وای غار کې څنګه ده جولاګي جالا دا جولاګي جالا دا الله خپل یو فوج راولېګا د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د ان پالکه جولاګي په څوره په زر زر دا د الله رب العزت د طرف نه ایمرجنسي نافذ ان پانی کې ایمرجنسي نافذ دا زر زر جالونه ودی خلک را روان دي محبوب عالم حفاظت کول غواړي کنده تار تا ول غواړي کوتر را انډه واچولې وقایف الله دې تباکا څنګه ته ته چې دلته دي دا سدي دا سدي د سینه کوي چې کته وس کومه ده جال ده نو د جولاګي جال ده سکند تار خو نه ده چغه تا کرن لګې ده نه نه کته نه ګوري واپس لاړ یو ولته قاره دا قائف غریبه تا مونږ کړه ور الله دې د سکه الله دې تبر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د درې ورځې نورستو د غار سور نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ساحل ای هی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مونږ چې کله د مکې نه روانې دو ماشاء الله الله یو ډرایور مونږ سره مرګره ک ډېر عالم دینو ویل د پیسو کمه نشته ده خو ول زه د خپل مشغله کوم مونږ ته بیا ټینشن لګي عرب عجیب خلک دي دا موږ له خوان راکې چې موږ مزدوري کوو چې غواري مال بردا چرته پکان دي څوک ذمہ کېته کنه موږ سکیناس آیا سونا وا سونا تیمم نه بہت گنج خدا بود ازما دا پار الله یو سونا کړه عجیبا پلار روانو خبره اترې شروع شوه ماشاءالله ماشاءالله هر ځای کې به گاړې ودراو هغه طرف راته خو دو چې پیغمبر خدا لار دا پکاروا هغه یې چې ساحل طرف ته نبی رسول الله صلوات والسلام په دې ځای باندې جدا شوی عجیبا هر ځای ورته معلومو عالم دین او د تاریخ نام خبرو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ساحل طرف ته لاړو کما مشهور لار چې مدینه ته روانه او پاګې لانړو یو ورځ سراقه وای مونږ په یو مجلس کې ناستو یو سړی راغی چې ما ساحل طرف ته د ساحل په غاړه سکسان لیدل چې روانو او غالبا را تخکارې د چې محمد او دغه مرګریو درې کسانو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ابوبکر غلام فوهرا عبد الله ابن فوهرا وی غالبا غرا تخکارې دا سراقه ما دا خبره دی خوا خوا کړه چې ما چرته تاسو سی بل څوک وی نه خلک کړه وای غرض می داو او زړه ته مې پرې وته چې واقع د قدی خو غرض مې داو چې قبل څو خبر شینو معنا مخ کې نشي ځکه د نبی د گرفتارۍ د پاره لوی انعام مقرر شو سلو خانو مل چې دا انعام ما ته ملاو شي زغل را وته ما د دې مجلس نه پلې وینځه تماوي چې زما اس پلان اس پلاني زه ته بوزا پلاني ډېرای باندې ودروا ځان می تیار کا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې می گزار کاو چې زما د اس په کتلاړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته می درخواست وکړه دعا بیا می اس ټیک شو کله چې بیا می ټیک شو نو الته بیا هغه شیطانی هغه د مال او د دولت هغه ولواله بیا پړه کې پیدا شو نو بیا می ځان جوړ کو چې بیا ښکته شو دریم ځل باندې چې ښکته شو نو ما ویلا چې دی واره دعا وکړي او زه بس تاسو د طرف نه کافی یم بس واقع خبره وا کله چې نبی علیہ السلام دعا وکړه سراقا بس د ځړن اعظم کو چې نه نه دا خلق نه دي چې د مقابله ته محمد رسول الله دی خو سراقه ابن مالک ډېر خيار انسانو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا محمد صلی الله علیه وسلم ما د پاره یو خط ولیکا یو امن نامه را لولیکا چې کله الله تعالی غلبه درکې چې ما د پاره به امني نبی علیہ السلام عامر ابن فہیرہ ته ویلا ویلیکا نو په ټوټه د سرمنی نبی علیہ السلام درایو امن نامه ولیکلا نفس المصدر مصدر نفس المصدر زاد المعاد 53 صفحه د انجیل کې داسې ویلي کله چې سراقه واپس کېده د نبی عليه السلام نه نبی عليه السلام ورته د لری आवाज وکړو کیف بکیا سراقه الله الله کیف بکیا سراقه اذا لبستا سواره کسرا الله به مسلمانانو له بره ورکی او د کسرا خزانه به په مسلمانانو تقسیمیږي او ستا په لاسونو کې به دغه کنګړي به هر حال سراقه واپس شو چې څوک براتن ول دغه طرف ته زستا سونه کافی اما او دا خبره پټه وساتره تر دې چې نبی علیہ السلام مکه ته ور مدینه ته ورسید چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته ورسید نو د سراقه د خبره پتا ابو جهل ته ورګه ولګی دا ابو جهل ورته سراقه ډېر پهلوان انسان وې لوی موقع دې ضایع کړ دا ته څنګه انسان یې دا تا څنګه شکست خوړلې دا غته یو عجیب خبره وکړه و ابا حکم ابا حکم والله لو كنت شاهدا جاران مقام کې ده سراقا چې نبی ولیدا نو هغه طرف نه را روان شه صحابه کب ځای پر خو ده چې دشمن ده پته نه لګي نبی ته څه نقصان ورسه ودا دلرینا هغه ټوټه نیولې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله ز سراقا یما نبی علیہ السلام را پرې ده سراقا راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خط وخوړو د بے دسته د بے یار بے مددگار په خوشي بیابان کې حکما امن نامه چې ور کړې و نبی علیہ السلام د سره ډېر خپل حسن سلوک کو یا نبی علیہ السلام هم د دنیا نه لاړو ابو بکر هم انتقال وشو دا یو خبره خو رښتیا شو چې امن نامه وصحابه لا خبره چې سراقه ستا پلاس کې بکی کنګړ د کسرای نبی د دنیا نه لاړو صدیق اکبر هم لاړو د فاروق اعظم دور دی ایران فتح شو غنیمتون رالل چې د کسرا مرصع تاجمو او دا قیمتي جوړه د جواهراتو نه ډک سینه بند او داغه باوګانو پکې فاروق اعظم ولاړ دی ناس ته تقسیم کړي خلق په لړ باندې دي سراق ابن مالک راغی کله چې سراق ابن مالک راغی دلته فاروق اعظم لاستا باوګان کنګن د کسرا را اوچت شو کله چې د اباوګانو توکاته د سراقه د غټو غټو مټو توکاته ول دا ستاد لپاره مناسب دی ها زاده توالا کله چې سراقه کنګړ په لاسونو کې اچول لچګه کړ فاروق اعظم ورته سراقه نن د جړا څه سبب دی ولې چګوي نن خو د خوشحالي مقام دی سراقا د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دا خوش بیابان خبره زما حق ما ته په خوش بیابان کې ویلو کیف بک یا سراقا کیف بک یا سراقا اذا لبست سواره کسرا یا سراقه غ بسنګ منظری چې ستا په لاسو کې به باوګان د کسراوی ما ته د خپل حبیب هغه د بيدستې د خوشي بیابان خبره یاد شولا وکړه چې فاروق اعظم تداو کو دا خبره وکړه هغه ورته سراقه اوس بداسي نه دی په منبر دلا منبر جوړ شو او سراقه په منبر باندې کیناو فاروق اعظم د کسرا کنګن د لاسونو ته چي او تاج د کسرا د په سر کې باندې کې خو دو او اعلان وکړو صدق الله ورسوله الله رښتینه او د الله رسول رښتینه صحابه کرامو د تکبیر ناره کړلې او فاروق اعظم د زیات خوشاله نه ویل یو عجیب خبره وکړه او عربی من بنی مدلجن او عربی من بنی مدلجن علی راسه تاج کسرا هغه باندې چې د بنی مدلج قبیله داغه په سر باندې نن د پیغمبر د اپیشنګوي په وجه باندې نن داغه په سر باندې تاج د کسرا زریږي پیغمبر خدا روان شو غار سور نه سراقن الله دې بچ کو روان شو پیغمبر خدا د ام معبد کرا رسیدلې وږي شوی دی هر څو ور سره ختم شو به ختم شي دیو چې کرا د ام معبد کرا رسیدلې دا ډیره یو دیندار زنانه وا نیک دل زنانه وا ډیره سخی او مهمان نوازه وا کراچی دیوالتا دا کور ته رسیدلی د کر سو شین څه شین نشته دی یو خاره ویزا ولاړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې چې دې بيزه کې څه شودشته هغه ورته هي اجهدو من ذالک دا د دې نډېرا په سختۍ کې دا سودا ورکول خو لري خبره ده دا خو د سختۍ د لاسه بيزو سره نشیتلې پیغمبر خدا اجازه شته چې د دینه موږ څنګه څه سودا ولوسو ولې نشته خدا څه شي دې کې حسن نشته هغه ورته ګوري ډېر په تعجب نبی عليه الصلاه والسلام له لوخ راوړ بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر خدا بسم الله کړه لوخه ډک صدیق اکبر باندې وسکا لوخه ډک عبد الله ابن فهيره باندې وسکا لو خډک ام معبد له ورکا په خبره پیغمبر وسکل حتا ملأ الاناء تر دې چې بیا یې ولو سلا او ټول لوخي ورلا ډکړه نبی عليه الصلاه والسلام سفر ور روان شو ام معبد وای دا ډېر خيار زنانه وا د پیغمبر په سیرت ډېر کتابونه لیکل شوی خو چې د پیغمبر کم سیرت بیان کړي دنیا ورته حیران ده دا ټول منظر د نبی د لیدو دا ورته په یو انګړ کې ولاړه و نبی اسلام ته پناه شه کله چې ابو معبد راغې عجیب منظر دی شوده دی شیر و شکر کور دی ټول قصه ورته بیان کړو د نبی سیرت هم بیان کړو ابو معبد ویلا ابو معبد چې دا هم ها قریشی نوجوان دی چې خلک دا قصې کوي لیدې کېده نه اسما وای مونږ ته د نبی علی السلام او د صدیق طرف نه معلوم چې چرته لاړل کله چې دا आवाज مونږ ته په وګ باندې راغې معلوم شو وجهه چې د نبی مخ مدینه منوره طرف ته دی نبی علیہ السلام مدینه ته روان دی زاد المعاد د ابن قیم وګورئ 53 صفحه د انجیل کې دا خبره کړي 54 صفحه د انجیل کې دا خبره کړي پیغمبر خدا روان دی مخلا برید اسلوی سره د نبه کسانو نه د نبی مقابله ته لار نیولې یو غم نه ده دوه نه دی او درې نه دی ځکه نبی وای والله لقد اذیت فی الله ما اوزی مثلی احد ما تد الله په دین هغه تکلیفونه ملاو دي چې چاته ملاو شوی نه دي بره د اسلامي ولاړ دی سره د اصله پیغمبر خدا ته لار نیولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بریده اسلامی ته وای بریده مسمک ستانوم سده هغه بریده نبی علیہ السلام برد امرنا برد امرنا کارم سوڑ دے جنگ نشتے قبیله دې کما دا هغه اسلمي وصال سالمنا موږ سره صلح وکا و په اسلامي کې کمی قبيله و سهمي و خرج سهمکا و بریدستا غش زمونه وته ده الله واستا غشه زمون طرف ته راګرځي بس په دې خبرو باندې د برید اسلامي رضی الله تعالی عنہ زندگی بدل شو هغه یا محمد صلی الله علیه وسلم ما تا کلمه وایا چې په کومه کلمه ته د مکې نه راځتره شوی نبی علیہ السلام اشهد ان لا اله خوش بیا باز ده سوره به د نبی صلی الله علیه وسلم زړګي خوشاله شوی کلمه ویلا دا غټول لخر مسلمان شو محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره لوی خلق روان شو جنډه تیار شولا بریده اسلامي را نبی علیہ السلام جنډه ورکړه په شان شوکت سره اوس نبی روان دی قبا ته داخلي دل نه نبی نبی چې کړه د مکې نه راوته نو صحابه کرام زکه چې د نبی سره صحابه او په مدینه کې دا خدا وی طرف ته نبی زکه روانو اولنې بیعت دیم بیعت شوو هغه د نبی رښتینی شاګردان په انتظار وکړ چې د مکې نه راوته ورو دا وی پته لګېدلې و چې نبی را روان د خپل یو رښتینی استاد او د خپل او رښتینی پیغمبر باندې چا په ځړه کې کم مینه وي وای دی به هر ورځ حرې ته وتل او د نبی انتظار به کاو حتا يردهم حر الظهيره تر دې چې د ګرمي هغه سخت ګرمي بدی او تنگ کړل نو واپس بشو انتظار به چې نبی را روان دی محمد رسول الله را روان دی صلی الله علیه وسلم سونه مینا بوا چې زمون پیغمبر را روان دی سړی د خپل استاد سره کوم مینه کم محبت د خپل استاد سره کله کله سړی پر یو استاد ویني نو سړی د غمینی او د محبت د وجه نه لیوانه غونته کیشي ذکر اچي تراړم مخکې خبره وا دا مفتی عمر ولی صاحب د دې مرګري ورسره تک کراچۍ کې جامعۃ الرشید کې مونږ لاړو مونږ بهارو هغه ناظم پر خودونه کله چې د دې لغون ته کې تفریح وا پای کې چټي وشولا نو د دې عمر ګره ده هغه هغه سخت او د هغه هغه مینا او د دې هغه مینا زمان نه یری کترا کوشو دې چې مونږ ولیدو دې بالکل او تر شو وس ټیم لګ دې دې مونږ باندې څه شي وخه هغه مرګره لاړو فضل مولا مولوی شه وس ماشاءالله عالم شوه دی هغه مرګره لاړو چې زه سبوتل راوړم تندرواله نشه لاړو نو سخت دونه و دونه منډه والا چې بوتلم ته پلار تشت کله کله سړی د خپل هغه استاد هغه مینه سونه زیاتای بیا د پیغمبر مینه به سونه عجیب وا ولبی را روان دی صلی الله علیه وسلم انتظار وکاو غرمه پورې به انتظار شو چې سخت غرمه غرمه بشونه دی و واپس لاړ دغه انتظارو په دې کې یو يهودي نبی عليه الصلاه والسلام ولید وی هغه به قابو شو ځکه هغه ته پته وا چې انصار مدینه د نبی په انتظار کې څونه زیات دي وی هغه څه چې کړه هاذا جدکم الذی دا تاسو هغه نکراغه هغه نکام راغه چې تاسو په انتظار وای بخاری کې دا روایت ده دا سوار لسم کال د نبوتو اتم ربیع الاولو 23 ستمبر 6622 عیسوی وا نبی قبا ته راورسید انصارو د نبی علیہ السلام په مخ کې د تکبیر چغي واله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د کلثوم ابن حدم سره د رشا او کرا ورغه څلور ورځې په قبا کې پیغمبر خدا تیرې کړې کله چې قبا کې څلور ورځې تیرې کړې دخول د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته پس د جمعې نه نبی عليه السلام مدینه ته داخل شو شان شوکت سره نبی روان دي صحابه ور سره دي د یو عجیب تاریخي ورځ په کوڅو د مدینه د تحمید او د تقدیس او د تکبیر اوازونه په مدینه کې په انصارو کې د بنو نجار ماشومان به ولاړې وي جنکې د خوشحالۍ ترانې به ویلې وطلع البدر علينا ما شوباره دي نبی عليه السلام تراوتل دي او د پیغمبر خدا په آمد باندې دا وایي او نبی عليه الصلاه والسلام باندې د خپل خسته سترګي اخی وای زبان پر اشرق البدر علینا کې صدائی تھی دلوں میں مادا للہ دائن کی دعائی تھی پیغمبر خدا روان دی په خوانه هر کور نه आवाज کیږي نبی علیہ السلام ته او د وخت په مهار پر هر سو کنه خلی ماشوما من من خلی نوجوانان من خلی او اوازونه کیږي هلم الى العدد والعدد هلم الى العدد والعدد والصلاح اے پیغمبر رضا او خپره ده د ته د الله د طرف نه امر ده دا په خپل اختیار نه روانه او خلاړه د مسجد نبوي په دې ځای باندې خړتم کې خو دو فبرکت بیا لکشان پاسه دا د شي استورالا د ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنہ په کور په شهر کې وای دا سحر ده هر څوک وایي چې چا کر بزي د هر چا یو تمنا ده یو ولوله ده په زړګي کې بیا ایوب انصاری بی بی ویاله مون کر به ناراضي بیا بیا ایوب ویاله چې مونږ د دین ډیر ناچار او کم کمیو چرته مونږ او د چرته د نبی راتلل شان ربانی ته ګوره چې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د کور په صحن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوخه کېناستا اذ هما فی الغار د مسجد نبوی کار کار د مسجد نبوی شروع شو صحابه کرام باندې خوشحالي واجبہ